بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين منو اوریدونکو مسلمان ورونو او قيندو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي زموږ د نننۍ خپرونې موضوع د مسلمان ورور او د مسلمان خور ژوند چې یو مسلمان ورور په اسلامي کورنۍ کې په اسلامي ټولنه کې څنګه ژوند تیر کړي یوه مسلمانه خور په اسلامي ټولنه کې په اسلامي کورنۍ کې باید څنګه ژوند تیر کړي د هر څه نه مخکې زموږ مسلمان رور باید نرمه لهجه ولري زموږ مسلمانه خور په خپل کورنۍ کې نرمه لهجه ولري ځکه نرمي هر څه ته ښکلا وربښي او په یو شي کې د نرمي نشتوالی د ښکلا نشتوالی دی په کوم څیز کې چې نرمي نه وي په هغه کې ښکلا نه وي په نصیحت خبرو اترو کې نرمي او پر شونډو مسکا یو داسې صفت دی چې د نیکمرغه خلکو په برخه وي او مؤمن د صفت له پلوه د شاتو مچۍ ته ورته دی مؤمن د صفت له پلوه د شاتو مچۍ ته ورته دی چې پاک خوري او پاک جوړوي او کله چې پر ګل کینی نو ګل نه ماتوي زمونږ مسلمانه خور او مسلمان رور باید په اسلامي ټولنه کې او په اسلامي کورنۍ کې ښه رفتار او ښه کردار او ښې لهجې ولري ځکه چې الله رب العزت د نرمي په بدل کې یو چا ته هغه څه ورکوي چې د سختی په بدل کې هیچ چا ته نه ورکوي خاوند یې ښځې سره په نرمه لهجه غږیږي ښځه د خپل خاوند سره په نرمه لهجه غږیږي، اولاد دې د خپل پلار سره، لور د خپل پلار سره، خپل مور سره، د خپل خویندو سره، د خپل وروڼو سره باید په ډیره نهمه لهجه او ډیره په خوږه ژبه باندې وغږیږي. ځکه په انساني ټولنو کې ځینې داسې وګړي دي چې مجلس ته په راتلو یې ګډونوال خواشیني کیږي. داسې وګړي په ټولنه کې هم شته چې کله هغه مجلس ته راشي نو ته په مجلس کې خفه شي ځکه دوی بد اخلاقه وي او ځینې داسې وګړي هم شته په ټولنه کې چې یو مجلس او تالار ته په راتلو یې تود هرکلی کیږي د خلکو زړونه ورته دعاګانې کوي ځکه چې هغوی په خپل ټولنیز ژوند کې له خلکو سره په راکړه ورکړه کې نرم او ښه چلند کړی وي او په تلو یې خلک یو تر بله پوښتنه کوي او د نشتوالي په صورت کې یې کمي انګیري چې دا سړی خو په موږ کې نشته دغه ډول خلک په خپلې عاطفې او نرمي سره د حسد دیوالونه نړوي چې نرمه لهجه لري ښه اخلاق لري ښه عاطفه لري نو په خپلې عاطفې او په خپلې نرمي سره د حسد دیوالونه نړوي نو ته هم مسلمانه وروره مسلمانې خورې په خپلې عاطفې سره په خپلې نرمي سره د حسد او د کینې دیوالونه ونړوه ختمې کا بدي هیره کړه او ښېګڼه تل لپاره په خپل زړه کې ساته نو هغه مسلمان که هغه زموږ خویندې وي یا زموږ ورونه وي چې په خپلې عاطفې او نرمي سره د حسد دیوالونه ونړوي نو هغه ډیر په سلامتیا کې ژوند کوي او له دوی څخه د شر تمه څوک نه لري او همدا خلک د بشپړ ایمان خاوندان دي لکه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده والمؤمن من امنه الناس على دمائهم و اموالهم رسول الله وایي بشپړ مسلمان هغه څوک دی چې خلک یې له ژبې او لاس څخه په امن وي او بشپړ مومن هغه څوک دی چې د خلکو وینې او مالونه ورڅخه په امن وي نو له څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي ځان نه داسې مؤمن او ځان نه داسې مسلمان جوړ کړه همدارنګه مسلمان وروره زموږ مسلمانې خورې تل لپاره د الله یاد په خپل زړه کې ساته ځکه د الله په یاد زړه ډاډمنیږي ستا په زړه کې چې څومره غمونه دي ستا په زړه کې چې څومره مصیبتونه دي څومره کړاوونه دي هغه د الله په یاد به ټول لرې کیږي د الله په یاد باندې ستا زړه ډاډمنیږي ځکه د الله ذکر په دې دنیا جنت دی که څوک ورڅخه بې برخ شي نو په آخرت کې به هم ورڅخه بې برخې کیږي د الله یاد د الله ذکر په دنیا کې جنت دی که څوک په دنیا کې د الله د یاد او د الله د ذکر نه بې برخې وي هغه به په آخرت کې هم بې برخې وي د الله یاد د الله ذکر د هر بری په لور مستقیمه تګلاره ده د الله په ذکر او یادولو سره زړونه خوښي ډاډ مومي نو ته مسلمانه وروره او مسلمانې خورې دې ترڅنګ چې نرمه وینا لرې خپل پلار سره خپلې کورنۍ سره خپلې ټولنه کې د دې ترڅنګ د الله یاد ته او د الله ذکر ته په خپل زړه کې ځای ورکړه تر څو ستا زړه ډاډمن شي او هغه ربونه مصیبتونه غمونه چې ستا په زړه کې دي الله رب العزت هغه درنه ختم کړي ځکه د حیرانتیا خبره دا نه ده چې ذکرکوونکي څنګه په ډاډ کې ژوند کوي دا د حیرانتیا خبره نه ده بلکه حیرانتیا دا ده چې د الله له یادولو څخه بې پروا خلک څنګه ژوند کوي دا د حیرانتیا خبره نه ده چې ذکرکوونکي څنګه په ډاډ کې ژوند کوي نو زړونه د الله په یاد باندې ژوندي کړئ هغه زړه چې د الله په یاد باندې ژوندی شي او تازه شي هیڅکله هغه زړه بیا نه مري نو ای هغه کسانو د شپې خوب نه درځي له درده جاړئ او د مصیبتونو ښکار شوي یاست راشئ د الله نوم یاد کړئ، هل تعلمو له سمیا، آیا ستا ستا په علم کې کومه هستي د الله سیال نشته، بلکه د الله په یاد باندې د خپل زړه ډاډمن کړه، څومره چې الله یادوې هومره به دې زړه ته ډاډ رسیږي، ځکه چې د الله په ذکر کې د توکل ټولې معناوې پرتې دي، نو د الله په یاد باندې د خپل زړه تازه که. هم دوی ته په برخه که چې الله دوی جنت ته داخل که نو مسلمانې خورې مسلمانه وروره ته د الله یاد ته په خپل زړه کې ځای ورکړه د دنیا یادونه د زړه نه وباسه مصیبتونه د زړه نه وباسه هغه خواهشات او لذات چې د دنیا دي چې تا دوږه کوي تا د الله د یاد نه پرېږدي تا غافله کوي هغه هیر کړه د خپل زړه ته ډاډ د الله یاد باندې ورکړه همدارنګه مسلمانه وروره مسلمانې خورې د خپل زړه کې عاطفې ته ځای ورکړه کینه او حسد له زړه نه لرې که په خپل زړه کې عاطفې او شفقت ته ځای ورکړه کینه او حسد د خپل زړه نه وباسه ځکه کینه د سرطان ناروغي په څیر د انسان هډوکي ماتوي ځکه کینه او حسد د سرطان د ناروغي په څیر د انسان هډوکي ماتوي د انسان هډوکي شلوي او دا یوه داسې ناروغي ده چې ورو ورو روح او بدن دواړه د فساد په درشل دروي د هغه چا په زړه کې چې کینه پرته ده د هغه چا په زړه کې چې حسد پروت دی نو د هغه انسان روح او بدن دواړه د فساد په درشل دروي چې بیا به په هلاکت کې پروت وي ځکه کینه ناک او هغه څوک چې حاسد او حسدي دی د بېوزلتوب په څادر کې چاپلوس دی او د دوستي په جامه کې دښمن دی حاسد انسان او کینه ناک انسان د بېوزلتوب په څادر کې چاپلوس او د دوستي په جامه کې دښمن دی نو کینې ته د خپل په زړه کې ځای مه ورکوه حسد ته د خپل په زړه کې ځای مه ورکوه ځکه کینه څومره بد او ناوړه شی دی چې تر هر څه له مخه خپله پر حسد کوونکي برید کوي او هغه وژني نو قدرمنو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو تاسو ته دا زه په ټینګار وایم چې له حسد نه ځان وساتئ له کینې نه ځان وساتئ په نورو ولورېږئ د الله د لورونې مورد به وګرځئ که تاسو په نورو ولورېدلئ الله رب العزت به تاسې د خپله لورونې مورد وګرځوي د الله لورونې به په تاسې وشي ځکه له نورو سره حسد کول له نورو سره کینه کول د خپل زړه غوښې خوړل دي د غمونو تازه کول او پر ځان د خوب حرامول دي هغه څوک چې کینه کوي او حسد کوي هغه د خپل زړه غوښې خوري هغه د خپل غمونه تازه کوي په خپل ځان باندې خوب حراموي یو چا ته الله ډیر ښه علم ورکړی ته کینه ورسره مه کوه حسد ورسره مه کوه ځکه هغه ستا کینه او حسد به د ستا د زړه غوښې خوري تل لپاره به په دې غم کې چې الله ولې دا داسې کړی په ځان به د خوب حرام کړی او هغه ته به هیڅ ضرر هم نشي رسولی غمونه او اندېښنې د حسد زیږنده دي غمونه او اندېښنې د حسد زیږنده دي هغه څوک چې حسد او کینه لري هغه تل لپاره د هغه په زړه کې غمونه او اندېښنې پیدا کیږي نو ته هم مسلمانې خورې زما مسلمان وروره کینې او حسد ته د خپل په زړه کې ځای مه ورکوه تل لپاره په خپل زړه کې عاطفه شفقت او لورونې ته ځای ورکړه چې الله عزت د دنیا او آخرت ستا په برخه کړي نو قدرمنو اوریدونکو د خپرونې په دې مخکې به راشو لنډې دمې ته دمې نه وروسته بیا هم زموږ خپرونه دوام قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ بیا هم زما مسلمانانو ورونو او مسلمانانو خویندو ژوند چې څه رنګه دی هماغسې ومنئ ژوند چې څه رنګه دی هماغسې ومنئ ځکه د دې نړۍ ژوند له ستونزو نه ډک دی د دې نړۍ ژوند له ستونزو نه ډک دی ځکه چې نن د خپلې خوښې ملګری تاسو نشئ موندلی کور او په هر څه کې به د ناخوښي څه ناڅه څرک وي که په کور کې خامخا به څه ناڅه د ناخوښي څرک وي که په ټولنه کې او که په بازار کې وي د دنیوي ژوند په لذتونو کې د دنیوي ژوند په خوندونو کې خړپړتیا پرته ده لنګر زیات دی خو څیره یې تروه ده او طبیعت یې په بېلابېلو رنګونو کې ګډ دی دلته انسان له ډول ډول پیښو سره لاس او ګریوان کیږي خاوند دی که ښځه پلار دی که زوی دوست دی او که ملګری کور دی که دفتر هر چیرته خړواړی شته خامخا شته د دغه ډول شرارت حرارت د سوال اوبو سره سور کړه الله ته لاسونه اوچت کړه د خپل په ژوند باندې راضي اوسه او د هرې ستونزې مشکل د الله نه غواړه ژوند چې څرنګه دی هماغسې ومنه الله رب العزت په دې نړۍ کې خیر او شر دواړه ایښي دي په آخرت کې د خیر ښه پایله چې هغه ښه پایله څه شی ده صلاح او سرور په جنت کې ننوتل او د شر هغه پایله دا ده چې غمونه او دوزخ ته ننوتل دي نو راشه ځان ته خیر راټول کړه په خیر باندې عمل وکړه له شر نه ځان وساته شر ته په خپل کور کې ځای مور کوه ژوند چې څنګه دی هماغسې ومنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی الله ان دنیا الله ان دنیا ملعونة ملعون ما فیها الا ذکر الله وما والاه وعالم او متعلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې نړۍ او په نړۍ کې چې څه دي دا له مخې لعنتي دي خو هغه چې د الله په یاد، بود، چې هغه تعلیم وي یا تعلم وي په دې باندې چې بوخت وي دا ملعون نه دي نو راشه د خپل ژوند د الله په یاد باندې په تعلیم او په تعلم باندې تازه کړه او په دې ژوند باندې راضي اوسه پر شته شکر وباسه او په دنیوي چارو کې تر ځان ښکته خلکو ته ګوره او په دین کې تر ځان لوړو خلکو ته ګوره نو هله به له ژونده خوند واخلي له واقعیت سره سم ژوند وکړه او د خیال په نیلې مه سپریږه دنیا چې څرنګه ده همغسې ومنه کمال او بشپړتیا د دنیا شان نه دی چې څومره الله درکړې په هغه باندې راضي اوسه د دنیا زیاتوالي ته حرام او لشوت ته لاس مو اوږده وه څنګه ژوند چې الله درکړی هماغسې ومنه ځکه په نړۍ کې ته نشي کولی چې کامله ښځه ترلاسه کړې رسول الله په یو حدیث کې فرمایي لا یفرک مؤمن مؤمنة کره منها خلقا رضی منها آخر رسول الله فرمایي چې یو خاوند باید له خپلې مؤمنې ښځې کرکه ونه کړي ځکه که د هغې یو خوی ښه نه ایسي یعنې که د ښځې یو خوی د دې نه خویږي نو په بد خوی دې راضي شي هغې سره دې ژوند وکړي له همدې امله موږ باید د مصلحت رویه غوره کړو او یو بل ته نږدې شو له بښنې او کار وکړو هم باندې لاس او یو شمه بلکل موږ او تاسو شاته وغورځوو هغه ژوند چې الله درکړی مسلمانې خورې مسلمان وروره په هغه باندې راضي شه او هغه ومنه او ته پاره د خپل زړه د الله په یاد باندې تازه ساته د خپل زړه ته ډاډ د الله په یاد باندې ورکوه الله بذکر الله تطمئن القلوب مسلمانانو وروڼو زه به تاته د راحت نسخه وښیم هغه دا چې د خپل ښي طرف ته د خپل چپ طرف ته وګوره د ډېرو غمځپلو خلکو اوښلنې سترګې به ووینې لور په لور په هر کور هره سیمه او هره دره کې به د دردونو له امله زګیروي واورې نو ته به هله پوه شې چې څومره په مصیبت اخته شته او څومره صبرناک څومره په مصیبت اخته خلک شته او څومره صبرناک ته یوازې نه یې له تا پرته ډیر ناروغان شته چې له مودو راهیسې د دردونو په بستره اوړي را اوړي او د زګیروي دروند غږ یې راخیجي چې په لیدو به یې تا ته خپل مصیبت لږ ښکاره شي د زندانونو تورې کوټې او څمڅې له داسې بندیانو ډکې دي چې له کلونو راهیسې لمر په سترګو نه دی لیدلی دوی ته په کتو باور ولره ستا د نړۍ د مؤمن لپاره د زندان په څیر ده دا دنیا د مؤمن لپاره د دنیا په څیر ده نو د خپل غمونه د هغو په لیدو باندې کم کړه مسلمانه وروره مسلمانې خورې له خپلو مصیبتونو سره ځان داسې عادي کړه لکه یو صحرایي اوښ چې په ډبرو او ازغیو هم چوکیږي خپل مصیبتونه د چاپیریال له خلکو سره پرتله کړه تر تا له مخه د زمانې په مسیر کې تللو خلکو ته پام وکړه تا ته به هغوی په پرتله ځان روغ رمټ ښکاره شي چې په هغو څومره مصیبتونه تیر شوي وګوره د اسلام ستر لارښود محمد رسول الله ته چې غاښونه یې شهیدان کیږي په سپېڅلي بیبي یې منافقان تورونه لګوي او یا تنه یاران یې شهیدان کیږي کوډګر کاهن لیونی او دروغجن ورته ویل کیږي دغه یو ازمیښت و چې دی ورسره مخ شوی و او د رسول الله نه مخکې زکریا علیه السلام وژل کیږي په ونه کې په سر باندې اره راځي په خپل بدن باندې دوه ټوټې کیږي ابراهیم اور ته غورځول کیږي عمر عثمان علی رضی الله عنهم په همدې تګلاره تللي دي او د خپل ځانونه یې شهیدان کړي دي نو دا د راحت نسخه ده چې هغوی ته وګوره ستا مصیبت به کم شي الله څه وایي ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یأتیکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم الباساء والضراء آیا تاسو دا انګیرئ تاسو دا فکر کوئ چې همداسې به جنت ته ننوځئ په داسې حال کې چې لا تر اوسه پر تاسې هر هغه څه نه دي تیر شوي چې له تاسې نه پر مخکینیو مؤمنانو راغلي وو پر هغو ستونزې راغلې وې انسان د خپلې کمزوري له امله نشي کولای یو په یو له حوادثو سره پهلواني وکړي هیڅکله نشي کولای خو دا چې دی به په خپله ستونزه او ضعف الله ته عرض کوي د خپله ستونزه او د خپلې عاجزي عرض او وړاندیز به الله ته کوي او په الله به توکل په الله به تکیه کوي وعلى الله فتوکلو ان کنتم مؤمنین په الله ډاډه اوسئ که تاسې مؤمنان یاستئ وکفا بربک هادیا و نصیرا نو هغه چې سینه پراخه وي غمونه په شا تمبوي مصیبتونه درنه لرې کوي د الله په ځمکه سیر او سفر کول دي او د کائناتو په غوړول شوي کتاب کې د قدرت قلم ته زیرنه ده چې د وجود پر صفحاتو یې د ښکلا شهکار وګوري چې الله دا مخلوقات څنګه پیدا کړي دي نو له واره له کوره راووځه وړاندې او وروسته ښکته او پورته لوړ او ژور ونو او غنو غرو او رغو کې فکر وکړه چې دا خو یو ذات ده چې دا پیدا کړي دي همدا اوس دې له سترګو د ناپوهي تورې پردې لرې کړه او د کایناتو په ننداره کولو کې سبحان الله ووایه نو ډیر څه به ترلاسه کړې الله به درنه غمونه لرې کړي طبیبان دا لیکي څوک چې د نفسي سقالت ښکار شي په هغه باندې نفسي درونتیا راشي پر سترګو یې تیاره راځي کور پرې تنګ شي نو هغه دې سفر وکړي له همدې امله راځه راووځه د الله په کائناتو کې سوچ وکړه ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار او د آسمانونو او ځمکې په پیدایښت کې غور او فکر کوي مؤمنان هغوی په غیر ارادي توګه غږ کوي چې کله فکر وکړي نو په غیر ارادي توګه غږ کوي چې زموږ ربه دا ټول شیان تا بېزاره او بې مقصده نه دي هست کړي نو دا نقصه ده دې لپاره ده د علاج نقصه ده چې خپل مصیبتونه او دردونه د ستانه لرې شي د الله په کایناتو کې فکر وکړه د نورو غمونو د نورو مصیبتونو ته وګوره په تا به خپل مصیبت کم شي د الله نه توفیق غواړم قدرمنو اوریدونکو دا وه هم زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه الله مو تلاش می وکړو ستا پمزکه اسمانونو کې